په احوال د مصنف علی رحمت کې د ولادت او ابتدایي تعلیم مشایخ د ذکر شو د شاګردان او تلامذان دا غوي ذکر هم شو د ده توسعه کړې او زاړه یې ګهم وشو. د ده طبقه د دې ذکر هم وشو او د ده شروع چې دې د دې ذکر هم وشو. د مذهب په باره کې هم تفصیل وشو چې د کوم مذهب دی. دا خبرې ځان سره ملحوظ ساتي الله جل شانه مقربي کنه کانو صالحین ابتلاګانی دي د دې ابتلا او د دې انتقال اشد الناس بلان الانبیاء ته الامثل فالامثل انبیاو ډیرې ابتلاګانې رهي بیا څومره چې الله ته یوسف نږدې وي په ابتلاګانې سیوا رهي رسول الله صلی الله فرمایي وزید فی الله وما یذاح د الله د دین په باره کې ماته تکلیف رسولی شوی دی، داسې تکلیف بل چا ته نه دی رسولی شوی. ولقد اتت علی و بلال ما او په بلال باندې څه دېرش شپې ورځې تېرې شوې. ومال و بلا شيء ياکله ذو کبد زمونږ سره خوراک څه نه دی الا شيء يواري ابت بلال لیکن دوم رسو چې بلال به ترخ نه وي نیولیو رسول الله صلی الله علیه وسلم بمخ کې بلال تعذيب او دعوت وسیو په مختلفو ځایونو به ګرځېدل او دعوت به یې ورکاوه، فمنهم من طفل فی وجهه ومنهم من صبه ومنهم من حث علیه الطباب، چا یې په مخ ټوکل، چا ورته کنځل کول، چا په خاورو ویشتل. علماوو باندې ابتلاګانې راځي، دا د علماوو خصلت دی، ایا عیاشي او علم نه جمع کیږي؟ نهایت محتاط انسان مختلف مختلف سفرونه وکړو دو سو پنځه کې دو سو پنځه کې نیساپور ته راغی نمایه استقبال یې وشو. دا کسانو کې چې د دې استقبال ته وتی وو د زو استاد محمد بن یحیی زهری هم د ابوداوود، د ترمذي، د ابن ماجه د دې قسم خلکو استاد و دا اعتمادي شخص هر کله چې امام بخاری نصاب فل کې درس شروع شو د ده په درس کې ډېر هجوم جوړ شو لوی مقبولیت الله امام بخاري له ورکړو د زهلي په درس کې کمی راغله شاګردان کې راغله مزاج د انسان په طبيعت بوج راځي سبعی طبقه همیشه په مزاج شناسی کار کوي مزاج پیژني بیا د هغې مطابق په ملک کې فساد خوري دلته خو د زهلی مزاج په پیجاند چې دې پریشان شو ځکه د ده په درد اثر واقع شو. ولې زهري خو داسې نه شو کولای چې د په امام باندې دا حرکت کړی وي سبب نو بلوایان هغه خلک چې هغه بلوا جوړوي پریشانی جوړوي موقع سازګار کوله د دې لپاره چې زهري د امام بخاری سره په مقابله کې او تبانه هم ګوري د زهري لپاره موقع ګوري درد چې هغې له یو مذهبي رنګ ورکړی شي. یو سړی پاتې د بلویو بلوی جوړوله فساد یې جوړو امام بخاری په حلقه درس کی د امام بخاری نه تپوس وکړو ما تقول فی اللفظ بالقران مخلوق ام لا تو قران په لفظ کې تسوی دا مخلوق دی کنه کوم مسله دا شروع قران مخلوق ته کړی چونکه زموږ کې یو مسله رااله د معتزله او د عقیده چې قران کریم یو مخلوق مجعول دی لکه څنګه چې کانی بوټي انسانان حیوانات اوبو دریابونه مخلوق ته دام دغشانتی مخلوق ته د اهل سنت والجماعت نه عقیده ده چې کلام نفسي د الله صفت ده د الله نور صفات چې په کومه مرتبه کې دي کلام نفسي هم په هغه مرتبه کې دي بیا نور صفات چې دي هغه کې اختلافات شته څوک تعویل کې معولین څوک تفویض کوي څوک ما بین د تعویل او تفویض کې چلیږي په دې مسئله باندې احمد ابن حنبل ته ډېر تکلیف رسېدلی وو او لوی لوی علما پې شهیدان شوي وو او د علماو د یو بل نه په دې باندې نفرت هم وو ځکه حکومت چې د معتزله او د مامون دور وو به د مامون وروسته داغه نسل وو دا نثر چې و په دې معتزله مسلط شوی و. درباري مولین چې و نو هغوی د حکومت موافقت به کوو. حق پرست علما چې و نو هغوی به دا لحاظ نه کوو او یو حق وي. شخصي حکومتونه وو د اهل سنت والجماعت کوم ښکار عالم معروف عالم چې وکړه روان کړی شو میدان ته کړي به پرتی وي چا پیر به جلادان ولاړو په کوړو جواب کوي خنجر والا د توري والا د چاپير هم ولاړ وو. خو يلا ته بارډر وشو نو هغه په کوړو وهل کول خو د تورو د خنجر واره ته وینا وشوله نو هغه به په تورو باندې وهل کول ویل دي اې برحال بل طرف ته هغه خلک هم حاضر وو چې هغه به دا مزامین لیکل چې سرکار دا وکړو علي دا وکړو احمد ابن حنبل چې کله راوسته شو ډیر واده شوی د دسه چې د چا عقیده وا محبت یو هغوی خبره کې لږه چې پیدا کړ تدا توري خینی دا خنجرونه یې نه دا پوری خینی ولې به سر ته زه قلم کاغذ هم وینم خو زه په ترو والې شم زه په کوړو والې شم دا زما د پاره په تاریخ کې بنامي نه ده زما د پخمار ګندګانو د پاره د عار شرم نه لیکن کو زه د تور د یرینا د کوړو د یرینا د خنجر د یرینا دین پرې دما مذهب پرې دما مبتدعين سم موافقت وکړه دا زما د پاره مهار دی زما د متعلقین او شاګردان د پاره هم مهار دی راتلون کې نه فل لپاره مهار دی کارا خبره ده چې د عوامو په دې مقام دی علماء په طرف الحانی اگر چې سرکاري خلک په دا موقع کې ټول د حکومت او د اقتدار والا سمرګری ملائي لکه د فرعون چې ملائي فنیکان صالحین عام عوام د مظلوم څخه نفرت کوي زړه د مظلوم په طرف شي دې سره یې تاسو کو د د مقصد دا و چې خدا د څه خبرو کې چې په حکومت باندې رد وي هم په امتحان کې راځي او په دې خبرو کې چې د حکومت موافقت وي نو د عوام قوت بلوه کې راځي خدا ناجیز انترویو چې به سي اصلا او د بلوه جوړولا انترویو چې کله یو څوک اخلي نو څوک چې انټرویو کوي د هغه لپاره هم دا پکاري چې خپل منصب وپېژني چې زما د دې سره څه تعلق دی. سړی په انټرویو کې هم دا تپوس وکړو ما تقول فی اللفظ بالقرآن مخلوق ام لا لفظ يو د سیونه چې ما تقول فی القرآن ما تقول فی کلام الله اوس تلفظ چې دی دا خو د حروف نه جوړ دی تلفظ تعلق چې دا د دې خو تعلق دا د زبان سره د جبه سره د حقی سه تعلقه ده غاخونی سه تعلقه ده انسان د خلی سه تعلقه ده دا خود عبد فعل دی فعل دا عبد دی تلفظ مکو او صفت چې دی هغه خو کلام الله دی او خو زمونږ فعل نه دی خو علم الله دی کلام الله دی امام بخاری رحم الله چون کې محقق عالم وافعال له بعض مخلوق ته هغه لفظ ټکی هم نه وي او افعال له بعض وي خطر بیرینه انداز تعبیر یو او په درېمه مرتبه کې د سړي له تنبیه ورکړه ول امتحان بدعت دی دا امتحان غسل د بدعت دی نه فساد جوړیږي دې ته پوسو دي سړی چون کیو بل وی فساد جوړو شور جوړ کو امام ویلو و افعال بعد مخلوقتون دا غر فاق قرار عبادت کو دا فعال عبادت دی قرآن لپس کو او خلکو ته یې دښه وینا وکړه چې افغان مخلوق دی او مصنف داسې نه ویل او خو دې افعال باندې مخلوق او دا بدل کو القرآن القرآن مخلوق احمد بن نصر وی ما خدای وی چې افعال دی باید مخلوق مخلوقتو پر اپیګنډ او خورش د مصنف متعلق چې مصنف د معتزله او موافقت کو په مصرد کلام الله دومره حده پورې یې هوا ورکړه چې په کسانو یې پابندي ولګوله. چې تاسو به د ده په درس کې نه شریکېږئ. زما چې څو شاګردان دي بس هغوی به د ده په لاس کې نشیب کېدل. علماوو اختلاف رأيي خو د درس د حلقې نه منې کول د دې تبعې شو د دې څه ضرورت ډېر استادان، شاګردانی، دوستانی، علمای داوی او مسله کې اختلاف دي ولی پابندی نه لګي دا قسم پابندی نه لګول دا د بلوایانو کار دی چونکی زهلی اعتمادی شخص و استاذ و امام بخاری و هم استاذ خلقو دا هم مانده بغیر دی امام مسلم امام مسلم په دې پوه اوسئ چې زهلي اګر چې استاد د امام بخاري اګر چې شاګرد دی خو زهلي تعنت کوي بې ځای تکلیف جوړوي زويلي خپل څادر راواغست دا مسلم خپل څادر راواغست او د زويلي د حلقې داس نه ووت پلار امام بخاری په حلقې داس کې شامل شو او د زهلي نه يې چې څه ليکلي وو، څه يې ياد کړي وو، هغه يې ټول زهلي ته واپس کړل. هغه د دې حساب نه يې کار واخيست. زهلي په تېښ پېښ کې راغی. امام بخاری چې کله خبر شو خبره له ټول ورنکو نصابون نه لار لیکن بیم د امام بخاری عدل انصاف دادی چې د زهری د استادې نه منکر نه دی زیاته او زهری وکړو څه دېرش ځې د زهري نه دې روایت نقل کوي تقریبا خو دومره دا چې په تفصیل څه نوم نه ذکر کوي محمد ذکر کوي حدثنا محمد کله بل نکته نسبت کی حدثنا محمد بن عبد الله بيدا قسم ابهام جائز دی ځکه چې د استادانو کې چې څومره محمدان دي دا ټول څه کوي د زهري د دې اقداماتو د وجنا امام بخاری په دې جلوات کې راغلی چې دا څه کنه دی که چېرې زهري دا قسم اقدامات د امام بخاري په باره کې نه وی کړي د بل چا په باره کې کړي وی بعید نه ده چې امام بخاري رحم الله په زهري څه کلام کړی خو چون کې دا اقدامات د امام بخاري په باره کې د دې وجې نه د عدل د انصاف نه کار واغسته او دا یې په اختلاف رائے باندې محمول کړه احمد بن صفوی وی زدی مای بخاری سره یو مخه کې ناسمه د دې ماجرا ذکرم کوو الله تا ته پس را په نساپور کی نشر غواړم نه طالب د ریاست ما ما خو دین خدمت غوښته هر کله چې دلته د دین خدمت نکېږي څو کوم په نساپور کې لار بخارات صافونه به ته بخارا ته کړه بخارا والا چې خبر شلو چې امام بخاری دلته راغی تیر شاندار استقبال وکړو امام بخاری باندې روپی وشیندلې اشرفې پیوشیندلې لیکن د علماء د پاره شهرت دی لوی مصیبت دی دی لوی مصیبت دی کذلمات کې روایت دی یو شکایه چې د ناس زمانو يقتل فيه العلماء كقتل الكلاب يوشك ان ياتي على الناس زمان قريب دی چې په خلکو یو وخت روان دی علماء په قتلېږي قتل الكلاب لکه لونی سپغونته حکومتونو تبع د علماء په سر باندې رپورټونه تیری او د دروغو بدنامي نه بکی تقربونه به خلک حاصلې د علماء د پریشان کولو لپاره به خلک ته معنی ګوري چې طریقې کار وګوري فیا لیت لنا بدل علماء تحمق کاش علماء ځان ساده کی او د خپل شهرت او د تعارف غرض یې نشي خونه کیږي الله جل شانو شان دی چې الله چاله یو حیثیت ورکړي الله یې راخره کوي او هغه بند دروازې نه روستا په بند کمره کې ولې کار نه کوي او د هغه اعمال او آثار به ښکاره کیږي د بخارا امیر چې کله خبر شو نه هغه څه څنګه و شروع کړ امام بخاری رحم الله د پریشان کولو اقدامات شروع کړ امام بخاری ته ته به زما کول درځي او زما بچو او اهلیال ته به سبق دا ځان له ابتدا دا خدما علماء منصب نه دي چې هغه د پتلوارونو ګرځي امام بخاری رحم الله وی دا خدای نشم کولی دا خو د علم او د علماو توهین دی دا قال قال رسول الله توهین دی تنگ شي امام بخاری امام بخاری اراده وکړه چې سمرقند ته لاړ شي بخارا نه سمرقند سمرقند ولو دا خپل سعادت وګاڼه چې داسې لوی هستی زموږ زړي له روانه ده لکه امام بخاري خو دې هم خپه شو خپل شهرت خپل کمال لا هم دې ته سوال وکړ ما خپل تره ته قبضه کړله. امام بخاری چې د سمرقند په طرف اراده وکړه یو شب قدمه واغستل بیرړ واله او بغتتاً دی وفات شو، ناګهانه وفات شو. ټوله دنیا کی د ده د مرګ اواز خور شو. د اختر شپه وه او د خالي شپه وه. ماخوستن لمانځه تېم وو، د اختر په ورځ باندې د ماسپښين نه وروسته دوه سوه شپږ پنځوس کې دی مدفون شو. عمر د ده درې شپېته کاله وو، دی د سوځي. خرتنګ، د دغه ځای نوم دی په کوم ځای کې چې امام بخاري مدفون دی. خرتنګ چې دی دا خرتنګ دی، خر خره ته وايي. او تنګ دغه د پښتو تنګیدل دي فارسۍ کې هم راځي دخرو قلت راغی او زړي کې خره هم نه زیاتیږي ځکه د دغه علاقې د خلکو د عادتو چې ګاډي خنو اسونه هم د هر چا وسه نو دوی به جنازو له راتلل په خرو باندې سپاره او دا خره به په کلینو هم بولي نو غزیم تنگ شو خره په کې نه او د کرې خره هم کم شولو هر سړی دا کوشش کوو چې د امام بخاری په جنازه کې شریک شي خو بې وسه او ناچار وو خرڅنګ ورته لګول د دنیا نه یوه لویه هستی لاړه، موت العالمی موت العالمی، عالم او د عالم په مابین کې زور او د دې فرق دی. شاعر وی اذا ما مات ذو علم و فتوى به د مخکره اشتراک قائم شوی دا چې خلق سنه را جمع کوي او هغه سنه نه فعالی تنقل کوي عربی الفاظ موافق یې نیک پالۍ ته نقل کوي او مخالف یې بد پالۍ ته نقل کوي. مولانا ثانوي رحمه الله د هغه ثنا شاګردانو نقل کوله کرم عظیم ته کرم عظیم کاپ دې مين په دې اشعارو کې د مصنف علیه رحمت حالات را جمع کړی شوی دی، کان البخاری حافظا ومحدثا کان البخاری حافظا ومحدثا جمع صحیح مکمل تحریری ومدت عمره فيها حميد او د د عمر موده چې دا پدې کې د حمید حمید النباس جوړي حمید وان قضا فی نور د دنیا نه چې کړه د په نور کې نور 200 شپږ پنځه د پیسو پنډوکی وسرو په لان کې سور شو یو سړی ته دا پیسې معلوم وي چې دا څه پیسې دي هاو څه سوچ دې پېسو ته چل جوړ که هغه سړي مقدار تعداد هر څه ته معلوم وو نا غانه یې ایمان له کوی ورک شو دغه مقدار یې ذکر کاوه امام بخاری په دې پیښ شو چې سړی چلی سړی دی ما پیسو ته چل جوړ کو هغه چې درشتنی ما دې دروژن دی خو ډېر خلک دي چې زما تالاشي واغستې شي تحقیق واغستې شي او نه غهانا دا دا په ما ودی خدای ته پته یې چې زما متعلق دا مشهور شي چې صادق دی مخالفین بدلو دی په ترقي طریقه باندې ولګېده او دا خپل روپۍ راواخیستې درې په ګزار کړې څوک ځان پیانه چې پورې وتل د يو يو کس تالاشي کېدله چې دا روپۍ د چا څه دي؟ هېچا څه پيدا نه شول. هغه چا چې جعلي د دروغو دعوه کړې وه هغه حیران شو چې دا روپۍ خو د څه وي د څه شوې دي متحیر شو هغه کس به ځان د امام بخاری نه د پوس وجلا روپی خطا سروي تر پیڅ شو هغه ظالمه روپی خورانه تا په درې بیو ما روپوته چل جوړ کو ما صدقال الله وقال رسول احترام مايکو پر دروغو باندې دعوه ده خو زما زولۍ به داغجنه شي بدنام به شم دیو جن علماء د هغه زین نه ځان ساتي چې په هغه کې بدنامي جوړي د سنې دي چې دا امر جایز د حرمت قيد دی نه جائز جائز دی حرام حرام دی تحريم د حلال بنه کوي تحليل د حرام بنه کوي خود موازي د فتنې نه بنه موازي فتنه کوشش وکړي علم وکړي خدای ته سوال کوي چې خدای تاسو موږ ټول مخلوق ته محتاج نه کی ظالمانه باندې خدای صدق کی باوې قار دې خدمت کوي ولا ستر داتل زولې باندې داغ نو شکر دی باسي چې زولې داغ او چې په زولې داغي ځان دې ساتي او د زولې دا اول نمبر دا په دفتر وګرځېدلی اداري تمالم یو حل تمنډي او تمنډي چې ثلاث درش علما حدیث بخاری امام بخاری د بغداد د امیر کړه ته هغه د څومره اکرام کړی ځان نه دلباري مولا نه جوړ او د زنانه د دمن هم ځان ساتي څنګه چې دا لوی عظیمه فتنه ده نو خپل تجارت کوي امامت کوي اړه من خلک چا دله درس اخلي په شو کی متاثر نو یی لیکلی دم کوی په شکرانو من خلی چا دله درس اخلي په شو کی په زرین په مخری خی ما په خبره پوه شوی تاسو الله دې وکړي چې په تدریس کې مده چې وکړي تدریس کوي چا ته در کول خو دې تاسو کې کوي چې ډېر لیکي الله به په زندګۍ کې خیر او برکت وکړي مصنف حالات ډیر مفصل دي خو د مصنف حالات په دقه دی ودرېدل خوفات چکنه او شعر په اخر کې یو دا بیا چې دا شعر ښا او سال له ان شاء الله موږ د کتاب په حالاتو تفسیر کوو معلق